عبد الله بن ليس نه روایت ده ای جوهانا قبیله ده انصاری ده فرمایي چې نبی سم فرمیلی دي ان من اکبر الكبائر اشرک بالله د اشرک بالله اسم دا مؤخر د ان دی پورا درګه د معطوفات د شکرات غټ ګنا په ګنا شي کنه اکبر الكبائر په ټول شي کنه رټ غټ ګنا په کبائر شي اشرک بالله د الله سره شرک ده دا بالکل حقیقتا اکبر الکبایر دا په دې نه کنه غاټ ګناه نشته چې الله سره سک شریک نسی په ټول کبایر شي اکبر ګناه دغه ده وعقوق الوالدین او د مېر پلور نفرمانی ضرر د مېر پلور نفرمانی د مېر پلور دا کنه اکبر الکبایر نه ده واليمين الغموس او دا رنګ يمين غموس هدا اکبر الكبائر نه ده وما خلف خالف بالله يمين صبر او نه کنه قسم کړه یو قسم کوین کی په خدای باندې ایمین د مجبورۍ ولا ایمین د قید ولا قسم د مجبورۍ ولا چا قسم نه کړه په خدای باندې فادخل فيها مثل جناح بعوضه بیا چې ورنوستري وي د قسم ته په انداز د وزر د میاسي درویخي ورنوستري وي بیا څه کله اصل نشته چې دا نه منه قسم یې کړی وي چې قسم ته لمر میاسي وزر غوندې درویخي ورنوستري وي نه رښتیا وي الا جعلت نقطه في قلبي مګر دا قسم به دکړه په لبو نه تیر دوه جوړ شي د قیامت ورځ به کنه دا سار وی د په تیر دوه بلو شي کنه هغه زړه به وسې دا کنه دا درویغ راو ترمذی شرک بالله کنه دا خدا اکبر کبایر نه من سمس فدا یعنی اکبر کبایر په کبایر شغاټ او نه دا غدی کنه شرک ته حقوق الوالدین امر پر فرمانی د یو کړه په حقوق الله شه د بل په حقوق العباد شه قرآن پاک شاه د کله پروردګار توحید سره او د خپل اطاعت سره یې په سر شې د میر پر اطاعت ذکر کړی که نه وبل والدین احسان چې ته کړه د الله په کتاب ذکر کوي به سره میر پر سنگ سره ذکر کوي لکه چې میر پر حق ډېر لوی د په اولاد باندې که نه لکه الله پک چې پیدا کړی الله په وجود رو کړه دا د دغه مېر پر دې که وجود دې په بقا دې پر تربیت دې پر الله په دا ذریعه وګرځوله که نه دې په سار باندې خوستر شوی دې په سار باندې که نه ژیره برې تر وشو نه د نن لګیا دی که نه بیا هغه نه فرماني کې درنګې دی هغه الله چتې پیدا کړی که نه هغه سره شیر کې و هغه مېر په کچې په غیر سر کړی که نه شپې در پر تلي کې هغه نه فرماني کې درنګې ولې امین لغموس او قسم نه کوي قسم قسم کوي چې په لا باندې هغه یمین د کنه قید ولا یمین د مجبوري ولا یمین د مدارې ولا په تو قسم ورو کنه ای بل شهید نشته په تو لرو ولا بیا په دې کنه قسم شي نش کی وند درویا په سویا یې نش کی درویا ورګړې کنه پاشه په درویا باندې قسم کې هغه وای ذکر کیږي ا دې شرک وای نشو ذکر د حقوق الوالدین وای نشو ذکر کنه ا دې قسم ویلا ځکه چې خلک دا ممنیش مې لیکل چې دا خو څه کنه په قسم مې وګټو سره مې باندې پرېږو کنه خلک دې دمر غم نه خوري کنه الله په کوچ غم یو خورا کنه دا سم مونږ خبران نو کنه دا غا دمر ګناه ده کنه چې کنه امیاسی وزر غم را چې درویخ په شویه په دې قسم شوی کنه دا کنه زه به تیر دو قیامت سره بیا تیر دو ته په دې سخري کنه زخر په یو د خو چې ټول کسان دې په درویا کړه وي غونه د وادي دروی ځینې وي که نه او په درویا کسان په غونډو کې یې به چې سهال وي که نه دا خو چې د بیا هسې وزر غمره دروی که نه هغه کسان پسې په بلې کسان وکړي وعن جابر قال قال رسول لا يحلف احدنا عند منبري هذا اصل نه چې درویزی نه وي که نه درویزی نه کتاب چې قسم کې خو دا قسم که نه د ګناه ولا قسم ده علا یمین اصم وطن پاکنه په کسا په مخلفرې باندې چې د ګناه ولا کسا وي که نه یعنی په درویا قسم په باندې خورې او د مور ممبر څنګه قسم باندې کې که نه ولو علا سوا کې احضر اگر که په شنه مسوک باندې بیا څه کوي چې دا قسم نه وکړو مګر که چاره کړ چا که دا قسم وکړو بیا تبو امقد من النار هغه ته یو کول کنه خپل زوی په یې شوی ته یو کومر په نه دي شي سره ده په جهنم شي کنه خپل زوی ته یو کړه د نوس لوړو ده یا یې داسې وویل چې وجبت له نار دې پر یې واجب شو دې پر یې لازم شو دا یې د ممبر کای دې ځکه ولګولو چې پاوه شبه کان چې کسمینه خلک به جماعت ته به ولې نبی سم منبر څنګه به کسمین څخه خور کنه متبرک زوی ده یا کر کې په راځي کې چې ساي درو ځان وی کنه چې به کر کې نو کو چې دا کنه کسما کې په درو به په دا پوګ دي نبی سم منبر څخه کنه تقلید بل مکان وي ته ویل شي کنه دې تعلیم مکان کو د دې به کسمین څخه کول ځکه کې دوه لګول دا مطلب نه چې بدی کده مر ګناه نشته کنه بدی کده مر ګناه ده شین مسواک نه منه چې ډېر معمولی شی دی کنه ډېر مولوي صاحب وي که نه خدای به کړه په هغه بده ته جنت نه محروم وکړه جنت ته باندې بوی کې که نه مسو خو هغه مره قیمتي نه ده د چې شي نه وي که نه مې ورته څه مری چې کله وچ شي شي نو که نه د رېږي د رېږي که نه خو نه څه ملوي که نه پرېږدي چې کله وشي ورته مسواک نه جوړوي که نه څه دا مره ورته قیمت ته روشي که نه ډېر معمولي شي باندې که نه هغه ته کسان وکړي که نه د مره غوټ نقصان وکړي چې جنت ته که نه جنت ته باندې بوی کړو که نه فقال عدلت شهادت زور بالشاك بالله ثلاث مرات عدلت شهادت زور بالشاك بالله عدلت شهادت زور بالشاك بالله برابر شو درویش دی د شرک بلا سره برابر شو برابر شو که ا درویغه شهیدی د شرک بلا سره برابر شو سره د الله سره شریک نیول او سره په درویغه شهیدی کړل د سره یو برابر شول یعنی په مطلق کې کنه ګناول شي یا په غټول شي کنه په شر شغو دروي کې چې د الله سره کنه بل مال لاشتا ده الیاذ بالله بل سره خوښته چې د عیبت له یک تکره دغه خلاف یو خبره کې او په دې دروي کې چې خلاف یو خبره کې نه میر دا شایدی کې چې مش مخشه دی یو لاکري پیډي تکره په قرضا ورکړي وې کنه نه ناسه منکر نه ویری نه وی وداغه دروي وي کنه هغه دروي وي کنه او وایي چې نه قول زور په هغه کې ادربیه کنه خبرې نه قول زور شکل فیدی ورو ادربیه غا ادربیه کسان په سره ورو ادربیه خبره په سره ورو ادربیه زور بچی سره خلفاء اللي په دغه کې کنه خلفاء اللي مېل الله په تعالی باندې او نوی مشرکین ملي مشرکه چې دا کنه دا پاتې لا شي دا کنه دا درویغه شهیدی کنه لکه دا شرک پتر شي دا چې ولا دا تو څنګه سک امانات خرید یا امانات بیر کو کنه به ته پاشه خیانت کوي کنه امانات ته برباد کړی وي ضایع کړی وي په منم نو کېر شي دا کبیره ګناه ده ادا سړي کنه شهیدی نه کابرې دي کنه چې آ کنه خیر وي هغه شنه کنه خیر نه وي خدا خبره چې خیانت خو یاده پټ ګناه ده یا څه داسې کېدای شي چې پارک دې څنګه میوه لکه پیک شو نه یا مې په قرضا بیر کړه به سبوت نه په منکر شو دا خو نه وی چې مو خیرات کړه به چې نور دم دي دا څه یې کنه دا ملته چې سبو شي دی کوته به سپات راګي چې ته خای نه یې چې خپل کی پیسې نه منکر و چې خو یې خو مننه چې روي نه دي کنه دا څه نه وی چې روي و خو نه ورکوم کنه دا مطلب کنه چې په دې باندې مشهوري په دې خیانت باندې هسې کې پیړ نه کنه چې یور نه دور نه کنه دا سړی کنه دا خیانه دا ادب دا سکه چې شکل شای ورته به په باندې منکر شي کنه نه نو کې شهیدی دې کنه خیانتګری سړی کنه چې دا غړ نوم دې ګټل وي یا د خیانتګری شي کنه چې دا نوم یې ګټل وي په دې باندې مشهور وي کنه اته نه پته لګي دا خو کنه یو بته یو شای دا کنه څه کو دا سړی چې خیانت کوي هغه چې وی خو منی نه چې موته شاعر وکړه دا یا مکنه مو خراب کړه یا چې ډیر مې دا موته درونه دا کنه خدا سي خدای بدا سي وی کنه خو په دې باندې مشهور وی کنه خلک ته جواب تا ولا مجلود حدن هغه قبل شي دي کنه هغه چا چې کنه مجلود حدن چې اکنه په خط باندې کوړې وته وته والی شي په خط باندې کوړې ور کړی شي حدینه خو ډیر دي حد زنا خد سرکا خد کذب تا خد شرب دا ادل خد کذب مراد کنه پندرا حدود شي کنه چې کنه حدود دې ملاوي خو چې تبا وبسي کنه بیا رنګ مسمون شو کنه بیا دا اجګول وي ته بیا اجګول دا کنه دا فائدہ یو محدود فعل کذب دا کیسه ده اې تا کا کوړې ملاو شي کنه اې به شهیدی نه کبرې کنه کا سو برته بای یې سری بیا کنه د عدم قبول د شهادت یې دا د سزو نه وي که نه دا یو نه جز ده د حد دغه جز د ولایت مشابهت ابدا ونه د مجنون کنه ختم نه وکړي ځنه خلک پوه شوي چې د خیال نه مراد اما مرف منند وکړه چې په امانت کې خیانت کوه خیال نه مراد د فاسق چې د الله په احکام کې خیانت کوه ګناهي نه کو درویغ ویایي پر کا شرپینه شي یا پلوکای کو یا پلوکای کو نه یا پر کا سیرا ګناه باندې اصرار کو یا پر کا مس خوري رضا خوري دا نه مراد ده دا کنه خیانت ده کنه ان عرض الامانه على السماوات ده کنه علا په ټول دین ته امانت ته ویل دي کنه دا دا امانت چې څوک نه پوری خدا خیانت کو دا مله چې ذکر یې غلو ګناګور سره کنه چې یا معاصی کو او یا کنه طاعت نه کو غن دا په فرض پر دي واجبات پر دي ولا ذي غمر على اخيه ولا ذي غمر على اخيه غمر کیسه تکرا کینه ته ویل شي پټه کینه او نه به کولی شي دي د چشتن د کینې په خپل مسلمان ورېر باندې یو ساي چې هغه څه کینه ده عداوت یې سره دښمني یې د سره کنه کینه دا مې چې شاور نه ورل ورلې پابند چا دوا وکړله قاضي وته چې شاید وروله دا ځای دې پسې چې دا سره به سره لګېږي کنه دا پسې ولې دا به نه پسې ولې دغه نه سره لګېږي کنه دا متهم ده کدای شي کنه چې دا د کیمه شهیدی کو کنه خپل زړه بلاس مونږ وبسي کنه زړه شهیدی مونږ کنه حق مې نه وی ولا دي همر من الاخي اخي نه مراده مسلمان کنه که د ورېرو نه سبي که ورېري نه وایه که نه هغې وجه فقاوي که چې دښمن شهیدي پر دښمن باندې نه قبلېږي یو دښمن ده بل مسلمان دښمن ده که نه ولای شهیدي په وکړو د شهیدي به نه وخلې ځکه چې دا خو جواب دښمن ده که دا پته نه لګي که زیته چې دا که نه حق دې پر شهیدي کو که نه او که نه دا نه کنه مکاپ مې دلې دی که نه ډاز ورکوي که نه چې تون به ورشي مو په شهیدي باندې اما یې کنه امر نه مې دو ا دې غزي سره ډېر شګړه وره کنه دا یې ولا دا ولا بیا تکت د شولا ثبوت چې تمل شي مروس پیدا سوي چې نره ورساد نه وی کنه دا اصل کله دا غا خوريت اصل کا ژوندۍ نه کا ژوندۍ دیر کو ولې مریای وي دا ته لوی مقسم ده ولا مې نه وی سره دا یو چې زه په کې اصل کې یم چې اصل کې هغه نو شي کنه زه په کې اصل کې یم په کې اصل کې کنه او خلک به ته وتی به چې یاره ته غنی اصل کې تاسو اصل کې په کې وې کنه حجرات دوله دوکن خو ته اصل دوله وشي کنه خلک به ته مت کوي ا دې صاحب شي دین او خلې ځکه چې دا کنه کبیره ګناه کوله خلاص ګناه کوله ولا کرابتن ناغه چې تمتی په کرابات شه زیای دې بیوته کنه خو بیا و هي ته زه خو دې پلوکیز ځای یم پلوکیز ځای مساوي کنه شجره دوله بدلوي چې زه خو ایګه ځای یم کنه بل سړی وشي کنه ایګه ته نسبت کو کنه دا کا کبیره ګناه ده هر ګناه ده کنه چې خپل نسب بدلوي ولا القانع مع اهل بيته ولا القانع مع اهل بيته هنا غساي كان تشكن عبكو وسبانكو سرابي بيحل خونه کنه هغه یو خلک نه منه چې دې کنه اهل بیت په زما بود دنه فقا دی اهل بیت په زما بود کنه هغه نه فقا ور کوي او هغه یې ستی کنه بس پابند ګزارا کو پابند کنه حتی خادم ده ایوه خلقونه دی اهل بیت کنه خادم ده کنه مزدیر ده و نکار ده کنه دا کنه غریب خوري نه تر کو پانه تر ولي کنه هغه چای مړیا ور کوي ستن هيا ور کوي خته متاوي ته کو چای مګه پانه باندې گزارو کنه دا ډېر خرڅه کوي چې د خکنه خلونه سره نه بول سره کنه بس یې سره وخت راوي کنه په باندې کنه هات کو چې سره وخت تر تری مې کنه چای ملوي مړیا ملوي کنه خته جمار ته کنه زاد هغه اندمره کنه خدمت کوي کنه بازو ته مې ولاړ شي کنه یا خار مرز کړو یا زنور کنه وتا کنه او ته وسره و اې دې که شهیدی به نه قبلې شي کنه اې دې خلک نه دې پورا نه راځه دا مر بدینه دوه کښه دا خدمت بعد ده کنه هو دې خلک نه دې پر بدای شهیدی کنه کو کنه ځکه چې په دا شي کنه تومتی ده دا احتمال شته چې ځکه شهیدی ور پر کې چې خو ته مختنین دي تو دای کې دې کې نه تو ته رزي دو هغه احسان کنه شا هغه تو په سر کې شا کنه حق اظهار دې پر بنوي چې ته پر شا حق اظهار کې ته واقعا ملي مو ځکه شي دی وته کې کچې دې کې نو ته رزي سي یا دې وجنه دا غشای چې وګټه ته په شي دی باندې کنه ته ملاوي په چا د وکړې و د خلکو نه چې د مځکه امیر دو یا مې د کور امیر ده تو شهیدي وي ته وکړې د سړي شهیدي وکړې که نه ا د کور بیا که نه د سړي وګټله تو په شهیدي باندې مځکه وګټله سبا خو دې که نه چې تو ته څه درکوي خو دې مځکه نه درکوي تو ته نه دا خو د خپل ځوم لپاره د شهیدي وکړه که نه ا تو شهیدي پیدا تو ته ورسره شهیدار څه که چې ځوم ته شهیدي باندې کې شهیدي بچه ده باندې کې که نه چې تو ته ته نه فنی پر متلکه ځکه د پلور شي دي زیاده پر نسل کېږي سل ولا نیکس راي دی کنه خو د پلور شي دي زیاده پر نه کې ځکه چې شي وګټي کنه سبو ته د پلور دي نه منافع سره ګنډلې دي زیای به کنه دام ځکه خوري پلو تباوي خوري کنه مزه کنه اې دې کې شي نه کنه دا رنګ د دې شي دي پلور د پر نسل کېږي کله چې ځا پلور په شي چې زیای وګټي سبو ته به کې چې زیای کو پلو تباوي کوي کنه لکه زونه پر کې شي دي شولا دا څه کېدل چې د حدیث صحیح وي او دا څه کېدل شي چې دا کنه دا حدیث نه وي صحیح صحیح بیت بارا ده داری پښې بیت بارا ده منکر حدیث یې سړي ته ویل شي یا هو کنه فاسق وي هغه سړی فاسق سي روایت وي او یا کنه سخت غفلت په باندې تاری وی کنه نسیان او غفلت په باندې سخت تاری وی ویرا ول ډیر کو سهو کې ډیر کنه هغه روایت دې څه کنه دا ملک الحدیث دې سړی ولا روي ولا محدث نه فائدې چلوي وانا من مشيب النبي عن جدي النبي سم قال لا تشهد خين ولا خينة ولا زان ولا زانية فدي بند مشهور وي ولا ذي غمر نه دي كنا غير سري بخبل ورير بند شديد سي كري ورد شات القانع لبيته چا په چا دوا کړی و د عربیت په چا دوا کړی و به د کنې وته وروړو ا دې عربیت پر شدی کړه به سم واپس کو چې نه تو شدی وته وخره رد یې کړه وها نبی هر ان سم کالا لا تشات بدوی نه لا صاحب کریتن نسای کی شهیدی دی کنه اکټ کی ول د زنګل ول پاګه چشتن دی شار ولا باندې پشاری باندې یو سای دا شاری دا پاچا دوا کړی و ابو دی کنه گوا پر ولی خو زنګلی سای کا هغه زنګلی سای دا بدوی سای دا کنه اپر ولی چې دا به شهیدی ته پو کنه دا به نه قبلېږي په دې مرحله به شهید نشته به مشار شي یو عداوت وجه نه چې کنه اکثر دې کنه د کټکولې و دې کنه سره ور سره بدی وي په بل جهل د وجه نه چې اجه هلون وی کنه قرویون بدویون آ کنه داسې وی چې ا دې کنه علم نه عالي وي په شهیدې بده نه پیچو شهیدې به څنګه کېږي او شهیدې په کیمه معاملات کې دلا شي کنه ا ب ت ر ب ك س ا ر ب د ر ي و ي ك ن ب د ش د ي ك و ك ش ي ز ا و ن خباري ه ك ن ا د و ك ش م د ي د و ك ي ا ب ن ب ي دا خو ډېر شرطي نه ته پچار دي شهیدي دې پرا که نه خو ډېر لوی سبق ته پچار ده چې اول به خبره مني مې چې شهیدي کړای شکل شو کوي دا پته ته غریب نه لګېږي وعن اوف ابن مالک ان مسلم قضا بین رجلین نبی سم په اسلام کې د سید مشه مقدمه و قرضه یې ورکړی و به له قرضه ته به ورته رسول یاد و خپل مکرس ته قرضه ورکړي دو چې دا قرضه دې روه د قرضه وخله خو دا غم یې کړی نه چې چا شهیدونه په مشویر وایي که نه یا کاغذ ولیکلی وایي یا شهیدونه په مشویر کړي وایي که نه سزا سړی به خو ویرې که ادباري باندې وکړو شاید چې کتور کړي وي که نه خو وخله که نه سبو ته سړی بیا پر چک شو چا مو قرضه وکړه چې قرضه خو مې ډېر دوی چې نن زر کړی که نه هدا شهيدون وينا مقدمه نبي سره یو لکنه او د بل د ورکول شهيدون خو وی چې شهيد کان قضا ورکړي و د خلک مخه ورکړي و مو کله قرضا ورکړي دو کنه خلک مشتا تو چې ورکړي وی کنسپټ دي چې مو ته بیا ور پس کړی دو کنه څه کې نه وی فقال مغزاليه و په حق ده سړی کنه چې په چا باندې چا په خلاف فیصله وشوله خو ګواه و نه ثبوت یې و نه خالي خو دا ټکه چې ډېر مې دو که نه نبی سم د په خلاف باندې فیصله وکړه چې تو شهید نشته که نه د شهید سره هغه شهیدونی په تېر کړ که نه اکرزا ویر کړه بیا لما ادبره چې کله شو وړوله راول شو مجلس نه که نه پټکای وټکوله چې حسبي الله ونعم وکیل الله وکیل الله الله په سړی کنه په عجز باندې په صدتیب باندې په فقلتیب باندې سایس پکوي کنه دنیا ته چې راغلی به به هوښیار باشي سږي کنه دا څه وخت نه پرې لکه ته چې کوم وخت راوي کنه دا دنیا دو دا بزور دا کنه بزور شي به ارنه من حق من دکېږي بزور شي به صاف کې سږي کنه معاملات شي پیرا پیرا احتیاط کا کنه کړه پک سمره باندې پکړو کنه ا دې کار دې په لیکلې باندې کار دا لیکي سا غوون په دروي سا لکايا بيا شهيدونا پر ولا كنا شاي منا غانا كا ته په سفر شي ځکه مې کنه بشای په غانا شوی لوخ نه کنه سبا ته چې دې منکرې نه الا پکې په عجز باندې په دې کنه سجته باندې تریوي ملامت کوي کنه ولې د زوم دمر کنه بلو سبب شي جوړ کړه دا کنه شاته کنه ردی رو وړه کنه چې دا کردار وکړي وکنه انا پیسې مې تر وړه کنه نو دا کار باندې سخاته وکړه چې مو ته پیسې وصول شو کنه حکیم ته ورولا چاته ورولا کنه کله به و چې ته انتظامات کړی دی کنه سبو ته کنه مملا جوړ شو لا به ته وته چې ډیر مې دوه ته چې نه درو کنه قضیه ته چې شهید ورولا ته شهیدون شهیدی چا شهیدی نه تکړه کنه تو باندې واسه او ته شهیدی نه کړه یا مړ شوی دی غریب شو کنه ال بیا چې حد بیا الله ولې مکیر کنه امر خدای در پیرا شو کنه ال بیا او ته خار شي ولا کنه خدای ته پریشي وی کنه فاذا غلب قمر چې پتو باندې بیا کیسه غلبه شي فقول حد بیا الله ولې مل وکیل رواه ابو داود وهل بعض من حكيم نبي عن جد المسلم خبث رجلا في تهمة نبي سم يسايكنا فتهمات شكنا كيد كنا څه تهمت ته بونه ایسو ګناه چې تهمت ته بونه کنه خو ثبوت نو بونه چې ثبوت یې قضا وکړه چې کنه په تو دغه حق ګناه ثابت شو کنه یا د شرب شو یا د زنا کړی دی یا د کنه غلا کړی دی کنه خالی خو تهمت بونه وی کید کوی سکنه ایسا په دې پر چې پات تحقیق چې پات ولګی کنه کید کو کید دغه جایز ده کنه ا سره په دمر تر باندې ګذرا چې سمر خبره ته پنځه میټر ده په پنځه میټر راګړي کنه نه یو سره کنه ډېر خبره وکړو ډېر څه وډګړي بس را لږه خبره وکړه دا به سپیدو یو څنګه ریډکشن یا بل څنګه وریا ریډکشن یې کنه اجو لګیا شي پښتنه به شزور پر اوسه خپل کې وستو ده کنه خپل کار جوړ ده خپل کار یې راغله کنه ابل خو کنه د شي په ژبه شي داسې ګونګړای خو دې بیا ور شرمېږي کنه په دې شغل کې شي کنه چې دا پلور خو مې لکه چې پراخ پرې د پیرا سره پیرنې کنه چې سره لیدلې نه وي د یسو سره کنه یا وال نه کنه خپل همت یې پیر شي کنه دا نه منه معامله یې کنه انصاف ولا کنه چې پاته نه وته لګېږي کنه یو ته چې یاره دا یې کنه په مونږه پېښن غلې زیتا یا مونږه کنه شوګر لګېږي یا موته څنډه داس ونی وځه کنه دا مې حال چې ډېره ګناه ده کنه نوې سوکه چې چلې به داسې کنه دوړ به یو برابر وي په کیسه شي په نوس په ویلوړ شي کنه په داسې به بنسپي نه کو کنه حکم